النصر توالا النصر توالا النصر توالا. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس پام وکړئ د هغې مقالې پاتې برخې ته چې عنوان یې و مونږ ولې جنګېږو الله جل جلاله فرمایي اې مؤمنانو په تاسو څه شوي کله چې تاسو ته وویل چې د الله په لاره کې ووځئ نو تاسو ځمکې ته درانه شئ ایا تاسو د دنیا په ژوند د اخرت څخه خوښ یئ نه دی د دنیا ژوند د اخرت په پرتله مګر ډېر لږ که تاسو د الله په لاره کې ونه وځئ نو سخت عذاب به درکړي او ستاسو په بدل کې به بل قوم راولي او تاسو الله تعالی ته هېڅ ضرر نه شئ رسولی الله تعالی په هر شي باندې قدرت لري که چېرته تاسو د دې پیغمبر سره مرسته ونه کړئ نو یقینا الله جل جلاله ورسره مرسته کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې غزا د کفارو خلاف جنګ ونه کړ او د خپل ځان سره یې د غزا سوچ هم ونه کړ او مړ شو نو دی د منافقت په یوه برخه کې مړ شو څوارلسم مقصد د هغه مرتدینو سره جنګېدل چې د الله د دین د بعضې احکامو د ادا کولو څخه منع شي او ټول دین د الله پر ځمکه د الله لپاره شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي، په الله قسم چې د هغه چا سره به وجنګېږم چې د لمانځه او زکات تر منځ توپیر کوي. او په الله قسم که چېرته یې رانه داسې یو اور غومی هم منع کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې ورکولو نو په دغه کار به ورسره خامخا جنګ وکړم. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي، د ټولو مسلمانانو علماوو په دې خبره اتفاق دی، هره ډله چې د دین د کوم ښکاره متواتر واجب عمل د ادا کولو څخه منع شي، د دوی سره جنګ واجب دی اګر که کلمه یې هم وویله خو د لمونځ زکات روژې حج یا په قرآن او حدیث د فیصلې نه منع شو یا د فاحشه کارونو د حرمت نه انکاري شو یا شرابو نه یا د محارمو سره د نکاح نه یا یې غیر حق نفسونه او مالونه حلال وګڼل یا یې سود جواري یا د کفارو سره جهاد نه کول یا په اهل کتابو د جزیې مقررولو نه یا د شریعت د نورو کارونو نه منع شو نو دوی سره په جنګ کولی شي تر دې چې ټول دین د الله لپاره شي او الله تعالی د ظالمانو سره مینه نه کوي، بل په دې خاطر چې مؤمنان پاک کړي د ګناهونو نه او کافران ختم او تباه کړي، ایا تاسو ګمان کوئ چې جنت ته به داخل شئ؟ او الله تعالی تر اوسه نه دی معلوم کړي هغه خلک چې جهاد کوي او هم صبر کوونکي. بل ځای الله جل جلاله فرمایي، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا. آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم هغه خلک چې ایمان راوړي هجرت وکړي د الله په لاره کې جهاد وکړي او هغه خلک چې ځای ورکړي او مرسته یې وکړي دغه خلک همدوی په حقه دي مؤمنان دي د دوی لپاره بخښنه او عزتمند رزق دی شپاړسم مقصد فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا تاسو د هغه څه نه خورئ چې تاسو غنیمت کړی حلال پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما رزق زما د نیزې لاندې ګرځول شوی بل ځای فرمایي ما ته پېنځه شیان داسې راکړلی شوي چې بل چا ته نه دي ورکړلی شوي ای هغه یاد کړل چې یو پکې دا دی ما ته غنیمتونه حلال کړی شوي او مخکې پیغمبرانو کې هېچ چا ته حلال کړی شوي نه وو قدرمنو اورېدونکو دا يو مباح خبره نه دی دا يو ثواب والا خبره نه دی صيب دا لازم دی دلته په اوس تاسو نه کېدلی شي چې ګوره خلافت تاسو په ژوند کې راغله او خلافت سره تاسو ملګري نه شو خليفة المسلمين سره تاسو بيعت ونه کړ نو هغه من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة الجاهليه دا خو واضح حديث دی همدارنګې نور احاديث په دې باره کې ډېر دي چې هغو باندې موږ تاسو ته په کار چې عمل وکړو په دې باندې او موږ د مسلمانانو جماعت سره يو ځای شو د قفقاز له غرو یو غر چې د خلافت په خاوره لوړ ولاړ و، الشیخ عمر الشیشاني. د الله عز وجل له خوا په خیر ازمویل داسې فتنه ده چې یوازې هغه څوک یې مقاومت کولی شي چې الله عز وجل یې په خپل اخلاص او د اخرت په اراده بچ کړي. ډېر خلک داسې هم شته چې د سختیو په وړاندې مضبوط پاتې شوي لکه زندان، کړاوونو د نیولو هڅې لیکن کله چې دغه سختي لرې شي او دنیا ورته خپله دروازه خلاصه کړي او الله یې د دنیا په ښایست وازمويي نو په امتحان کې پرېوځي ګمان کوي چې دغه نعمتونه او پراخۍ یې د سختۍ د ورځو بدله ده چې الله یې ورکوي لیکن دا خبره یې هېره وي چې هلته د ازموینو ډېر پړاوونه دي چې کېدای شي د بعضو په وړاندې به صبر وکړې لیکن داسې هم په کې راځي چې بیا به پرې کفر ته ورګډ شي د فتنو په وړاندې ډېر زیات صبر او د الله په نعمتونو د نور ډېر عمل په شکل کې شکر ادا کول ډېرې قصې لري چې یوه په زړه پورې د شیخ عمر شیشاني تقبله الله هم ده دغه زلمی چې لا تر اوسه د خپل عمر په لومړیو کې و شام ته هجرت وکړ تر څو د خپلو مسلمانو وروڼو غږ ته لبیک ووایي او دا امید یې هم و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث لاندې راشي چې فرمایي تاسو شام ته ولاړ شئ ځکه هغه د الله بهتره ځمکه ده او خپل بهتره بندګان به ورته راغونډوي شیخ عمر حلب ته راغی او په یوه کتیبه کې چې د توحید دعوه کوي یو عام مجاهد شو. دا د هغې مخکې و چې د قفقازي مجاهدینو یوې ډلې سره مخامخ شي چې د ابو محمد العبسي تقبله الله ډله وه یعنې مجلس شورا المجاهدین. شیخ ابو محمد ورته اجازه وکړه چې د کتیبې څخه بهر شي او یو ترتیب جوړ کړي. چې په دې سره په لسګونو مهاجر را یو ځای شول او وروسته یې د کتیبة المهاجرین په نوم تشکیل جوړ کړ. شیخ عمر یې لومړی عسکري امیر او وروسته یې عام امیر شو. ورځې لا نه وې تېرې چې د شیخ عمر دغه کتیبه مشهوره شوه، هر خوا به یې بریدونه کول او ورځ تر بلې او د هر ځل عملیاتو سره د کتیبة المهاجرین نوم په لوړېدو شو. وجه یې د غوره تنظیم او د جنګ په تکتیک پوهېدل و. ځکه نورې کتیبې دومره تجربه کارې نه وې او جنګونه به یې په ړنده سترګه وو. کله چې د مهاجرینو د کتیبې شهرت په زیاتېدو شو او مجاهدین ورته هم په راغونډېدو شول، نو د کتیبې د امیر عمر الشیشاني نوم هم په خپرېدو شو، په ځانګړي توګه هغه وخت چې الله تعالی ورته په یو څو غزاګانو کې فتحې هم په نصیب کړې، چې په هغه وخت کې یې مشهوره د حلب په شمال د شیخ سلیمان سیمه کې د سوري رژیم د یو پیاوړي کتیبې فتح کول او نیول وو. په دغه غزا کښې د مهاجرینو کتیبې د البطار کتیبو یعنې مجلس شورا المجاهدین او د اسلامي دولت مجاهدینو یو ځای برخه اخیستې وه. اسلامي دولت هغه وخت د جبهة النصره په نوم کار کاوه. دې تر څنګ د المهاجرین کتیبې په ډېرو نورو غزاګانو کښې هم برخه واخیسته لکه طعنه، خانتمان، اتیایمه لېوا، کتیبه حندرات، الجندول، د حلب مرکزي زندان او داسې نورې ډېرې غزاګانې. د هرې فتحې سره به د دغې کتیبې اندازه زیاتېده او جنګي قابلیت یې هم پرمختګ کولو تر دې چې عمر شیشاني د یوې داسې کتیبې قومندان شو چې د شام په لویو کتیبو کې شمېرل کېده او نورو کتیبو به کوښښ کاوه چې دوستانه ورسره زیاته کړي او تر څنګ یې وجنګېږي لیکن ابو عمر شیشاني تقبله الله هره لحظه دې ته تیار و چې د دغه هر څه نه تېر شي او د هغه چا سره د یوه عادي مجاهد ملګری شي چې دا یې په عقیده او منهج باوري وي په هغه وخت کې د جبهة النصره څخه بهتره کومه ډله نه وه، نو ځکه د هغې سره د خپلو ټولو ملګرو په شمول یو ځای شو. شیخ عمر په دې هم پوه و چې جبهة النصره د اسلامي دولت تابع ده، چېرته چې به د جبهة النصرې د هغه وخت مشرانو دغه تابعیت د خپلو شومو اهدافو له وجې پټ ساته چې وروسته الله وشرمول. کله چې ابواثیر الحلبي تقبله الله د شیخ عمر څخه غوښتنه وکړه چې مجلس شورا المجاهدین او کتیبة المهاجرین به سره یو ځای کړو نو شیخ عمر ورته په ځواب کې بل وړاندیز وکړ چې دواړه به په یو ځای د جبهة النصره سره مل شو تر څو د مسلمانانو خبره یې وشي لیکن ابوالاثیر دغه خبره رد کړه ځکه هغه ته معلومات و چې د جبهة النصرې د هغه وخت په مشرانو کې فساد و او منهج یې سم نه و ځکه هغه ورسره په زندان کې پاتې شوی و او د رازونو څخه یې خبر و په ځانګړې توګه د سیدناعیه په زندان کې د خوراک نه کولو د مشهور احتساب پر مهال په لومړي ځل د دغو خاینانو څخه د عمر الشیشاني په مخ کي هغه وخت پرده پورته شوه چي دوی ورسره د الشیخ سلیمان او تعانه کتیبو په غزا کي شریک شول ځکه چي فاتحینو په دغو غزاګانو کي په لویه کچه غنیمتونه نیولي او د ښه ګمان له مخي د جبهة النصرې د مشرانو په لاس کي ایښي وو لیکن په ناڅاپي توګه ورته معلومه شوه چي په دې اړه خیانت روان دی، د فاتحینو حصې په باطله وخوړل شوې، لویه وسله پټه کړی شوه او حتی هغه چې پرې اقرار شوی و هم هغه اړوند ګډونوالو کتیبو ته ډېر ناوخته ورسېدله. دا لا څه چې وروسته یې ورسره پرې سودا هم پیل کړه تر څو یې د اسلامي دولت او د امیرالمؤمنین د بیعت څخه منع کړي، ځکه په دغه وخت کې اسلامي دولت شام ته په رسمي توګه خپل لاسونه راغځولي وو لېکن د دې مشکلاتو باوجود خاین جولاني شیخ عمر او د هغه کتیبې ته د بیعت وړاندیز وکړ او حاجي سلام ابو اسامه المغربي تقبلهم الله یې ورته سفارشیان ولېږل ځکه مجرم جولاني پوه و چې د شیخ عمر د یادو سفارشیانو سره ډېره مینه لري دوی سره غونډه وکړه او په دې سلا راغله چې د جولاني سره به بیعت کوي هغه وخت جولاني د خپل ځان لپاره د بیعت اخېستل پیل کړي وو او دغه بیعت په یوازې په جنګ پورې اړه لری له دې څخه د شیخ عمر او ملګرو هدف دا و چې جولاني په جنګ کې له نږدې وګوري لیکن الله هغه ورځ هم راوستله چې د غنیمت د غلا کولو نه وروسته یې د جولاني د یو بل ناوړه خوی څخه هم پرده پورته کړه دا خبره هغه وخت راښکاره شوه چې کله د بیعت مجلس تیار شو. نو جولاني خیانتګر په تکبر او لویي سره ټولو ته خطاب وکړ چې څوک به په بیعت کې شرطونه نه لګوي، سره له دې چې د بیعت لپاره سفارش هم جولاني کړی و، چې په دې سره دغه مخلصین د خبیث جولاني د استدراج څخه الله تعالی وساتل او د هغه ناکاره اخلاق یې ورته لا نور هم په ډاګه کړل. د جولاني او د هغه د ملګرو د حق څخه انحراف د امیرالمؤمنین حفظه الله غوږونو ته ورسېده، هغه ضروري وبلله چې د خلکو د وراني لپاره د اصلاح لاره ولټوي، نو په خپله شام ته راغی چې په دې سره عمر او ملګرو ته یې موقع په لاس ورغله تر څو امیرالمؤمنین سره وګوري، د هغه سره د ناستې او د اعلی اخلاقو لیدو او سترګو یخېدو نه وروسته ورسره عمر الشیشاني بیعت وکړ دا هغه وخت و چې اسلامي دولت شام ته د غځېدو رسمي اعلان کړی و. شیخ امیرالمؤمنین حفظه الله د کتیبة المهاجرین بیعت قبول کړ او د هغوی دا شرط یې هم ومانه چې د قفقاز مجاهدینو سره به مرسته کوو امیرالمؤمنین زیاته کړه چې په موږ کې به خیر نه وي که موږ د خپلو وروڼو سره مرسته ونه کړه چې په دې سره عمر شیشاني او ملګري ډېر خوښ شول له دې وروسته عمر شیشاني د اسلامي دولت یو عام مجاهد شو لیکن د امتحانونو په یوه تازه مرحله کې ور داخل شو ځکه چې د خپلې مستقلې مضبوطې کتیبې د مشرۍ څخه ښکته کېدل او د داسې یو مجاهد په شکل کې اوسېدل چې د خپل امیر خبره به اوري او مني به یې دغه کار څه اسان نه و د دې تر څنګ د کتیبة المهاجرین په لیکو کښې داسې اوازونه هم موجود وو چې د بېلېدو غوښتنه یې کوله تر څو د مشرۍ شکل او هغه سراوي لاسته راوړنې وساتي چې د اسلامي دولت سره په بیعت زیانمنې شوې وې ځکه چې اوس خو به ټول یو شان مجاهدین وي لیکن د دې غوښتنې په ځواب کښې د عمر شیشاني ځواب ډېر واضح و هغه په بیعت کلک پاتې و او هر ډول مخالفت یې رد کاوه هغه خپله ټوله وسله مهمات او مجاهدین راواخېستل او د اسلامي دولت لاس لاندې یې کېښودل چې په دې سره فتنه ګر ځان ته پاتې شول عمر هغوی ته د کتیبې نوم پرېښود چې کومه ګټه یې ورته هم ونه کړه، ځکه ورځې تېرې نه وې چې خلک ترې خپاره شول او د ذلت او سپکاوي سره مخ شول، بلکې د عاجزۍ کوونکو نوم لوړ او د تکبر کوونکو یاد ختم شو. والحمدلله د ازموینې دویمه څپه هغه وخت پیل شوه چې کله د فتنه ګرو له پلوه وړاندیزونه پیل شول د مخابراتو له خوا چلېدونکي شیخان او سرویا چې مشهور یې دغه دوه خبیثان دي، حجاج العجمي او عبدالله المحیصني، کله چې د امیرالمؤمنین سره د عمر شیشاني د بیعت خبر خپور شو، نو دغو شیطانانو هغه ته د مال او کمک وړاندیزونه پیل کړل، تر څو یې په خپل جال کې راګیر کړي، تر دې چې بعضې وړاندیزونه یې په کې د میاشتې د زرګونو ډالرو په شکل کې هم وو، چې په مقابل کې به یې عمر د امیرالمؤمنین سره بیعت مات کړي، لیکن هغه دغه فاني دنیا او ډالر رد کړل، تر څو ثابته کړي چې ما بیعت د یووالي لپاره کړی، چې الله رب العزت رضا شي، نه د مال او مرستې لپاره. کله چې په دې کوښښ کې شیطانان ناکام شول نو د شیخ عمر د نوم د بدرنګه کولو لپاره یې کار پیل کړ چې په دې کې ورسره انسي شیطانانو هم مرسته وکړه څوک چې ځان د چیچنیا په جهاد وسیدګر بولي نو دا خبره یې خپره کړه چې شیخ عمر صلیبي ګوډاګی دی او د روسي مخابراتو لپاره کار کوي او دغه ناکاره شبه یې په دې بنا کړه چې عمر په جورجیا کې د یو نصراني پلار څخه پیدا دی سره له دې چې دا په هغه کې کوم نقصان نه دی که نه نو بیا خو به په هر هغه مسلمان کې عیب وویل شي چې مور او پلار یې کافر وو، خو دا خبره د دغو شیطانانو پټه کړه چې عمر اصلاً چیچنایي دی او پلار یې په ماشومتوب کې نصراني شوی و، بله یې دا شبهه هم وړاندې کړه چې عمر د جورجیا په فوځ کې کار کړی، سره له دې چې شیخ عمر په دغه فوځ کې له لږ خدمت وروسته ترې بېزاري اعلان کړه چې له امله یې ونیول شو او د زندان او مرض سره مخ شو، تر دې چې یو پښتورګی یې په زندان کې ضایع شو. همدا ډول شیخ عمر به د قفقاز له مجاهدینو سره ډېره مرسته کوله، بلکې د هغه د بیعت یو شرط چې جولاني رد کړ دا و چې د قفقاز له مجاهدینو سره به مرسته کوې، بلکې شیخ عمر به د قفقاز مشرانو سره رابطه کوله تر څو د امیرالمؤمنین سره د بیعت اعلان وکړي. لکه څرنګه چې شیخ عمر د خپلې مشهورې کتیبې او د هغې د نوم په پرېښودلو کومه پروا ونه کړه او هر څه یې د مسلمانانو د خبرې یو کېدلو لپاره پرېښودل نو همدغه ډول یې د خپل نوم او شهرت هم څه پروا ونه کړه. او نه یې په خپل ځان د بدۍ او تهمت ویونکو په خبرو کومه پروا ولرله، ځکه همدغه خلک وو چې پرون به یې د ده صفت کول او قسما قسم غوړ لقبونه به یې ورته غوره کول، بلکې برعکس د دې ټولو باوجود د شیخ عمر تعلق د مسلمانانو دغې ټلوالې سره اسلامي دولت سره نور هم زیات شو، پيل يې وکړ چې نورې کتيبې هم ورسره په دغه لاره يو ځای شي، نو هغه او ابو اثير، تقبلهم الله، کتيبة التتار دې ته وهڅوله چې بيعت وکړي، چې له دوی سره بيا ابو مهند، حسن عبود او د ليوای داود مجاهدين هم يو ځای شول او نور کتايب او مجاهدين هم، لکه څرنګه چې الله عز وجل پر شيخ عمر باندې په کتيبة المهاجرين کې د فتوحاتو احسان کړی و، نو. لکه څرنګه چې الله عز وجل پر شيخ عمر باندې په کتيبة المهاجرين کې د فتوحاتو احسان کړی و، نو د بيعت څخه وروسته يې پرې هم ډېر لوی احسانونه وکړل او ډېر فتوحات یې په لاس وشول چې تر ټولو لوی یې د حلب په شمال کې د منغ هوایي ډګر د ابواسامه مغربي تقبله الله په ملتیا فتح کول و همدا ډول بله د حما په ختیځ ریف کې د الحمرا ډېپوان فتح وه چې د عابد اللیبي تقبله الله سره یو ځای تر سره شوه چې د دغې فتحې سره الله تعالی د اسلامي دولت په مجاهدینو د ډېرو لویو غنیمتونو احسان وکړ له دې وروسته په شام کې د لویو غذاګانو لپاره د ځان تیارولو مرحله راغله چې د څېړنو څار نه وروسته د الخیر او البرکه ښارونو تر منځ یو غوره کولو چې بالاخره الخير ښار د عملياتو د هدف په توګه غوره کړای شو. شيخ عمر د دغې غزا مشر قومندان و، ليکن په همدغه وخت کې د شام صحواتو د خيانت لپاره پلان کاوه، تر څو په الخير ولايت کې په دغه لويې غزا د اسلامي دولت د مصروفيت څخه استفاده وکړي او د دې تر څنګ د اسلامي دولت د جنګ اوږدې جبهې چې په حلب، ادلب او الساحل کې وې چې له امله يې په مرکزونو کې ډېر کم مجاهدين پاتې ول صحوات را ووتل او د خپل خيانت اعلان يې وکړ او د اسلامي دولت مجاهدين په پاټکونو کې نيول پيل کړل. بعضې یې په حلب کښې محاصره کړل چې دلته د الخیر د غزا د ودرولو څخه پرته بله چاره نه وه، سره له دې چې ډېره مهمه غزا وه، لکن ضرورت دا و چې خپل محاصره شوي وروڼه را خلاص کړی شي، نو شیخ عمر خپل وروڼه را جمع کړل او د جنګ له ډګره یې را وویستل، په الرقاع ولایت راغلل، چېرته چې د جولاني جبهې او احرار شام دا ښکاره کولو چې مونږ په خیانت کښې شامل نه یو او په حلب کښې یې د خپلو خاینو وروڼو سره د تعلق نه انکار وکړ چې په دې سره شیخ عمر په هغوی اعتماد وکړ او رقه یې له مجاهدینو خالي کړه، تر څو په حلب کې د خپلو وروڼو څخه محاصره ماته کړي، لېکن په رقه کې مرتدو صحواتو د شیخ عمر د قطار د وتلو څخه فوراً وروسته په پاتې مجاهدینو غدر پیل کړ، لېکن الله تعالی د هغوی پلان شنډ کړ او خاینان د رقه څخه د خیر ولایت په لور وتښتېدل، حلب ته په لاره شیخ عمر د غدر د یو پلان سره مخ شو، چېرته چې د احرارالشام مرتدینو په مسلمه ښار کې د هغه مخه نیولې وه او د مذاکراتو او سولې غوښتنه یې ښکاره کوله، خو په لاره کې یې ورته یو محکم کمین کېنولی و، چې کله الله تعالی د دغه کمين څخه خلاص کړل نو مردار شاه ابو خالد السوري راغی تر څو د شيخ عمر سره په دې خبر تړون لاسليک کړي چې د عمر قواوې حلب ته ننوځي ځکه هغوی سره دا وېره وه چې مجاهدين به په زور تېر شي او الجرح هوايي ډګر به ونيسي کوم چې د مرتدينو په لاس کې و شيخ عمر د خپلو ملګرو سره ختيځ حلب ته ورسېده تر څو په منبج جرابلس او الباب کې د خپلو وروڼو څخه محاصره ماته کړي او په هريتان کې د وروڼو سره مرسته وکړي تر څو هغوی اعزاز او بيا له هغه ځايه په حلب الرقه او البرکه کې د اسلامي دولت د واکمنۍ ساحو ته ځان ورسوي د صلوات په خلاف جنګ له ختمېدو سره سم الله عزوجل په عراق کښې په مجاهدينو د فتوحاتو احسان وکړ او د موصل د فتحې څخه وروسته يو يو ښار فتح کېده د خلافت اعلان په داسې وخت کښې وشو چې شيخ عمر د يوې داسې لويې غزا لپاره تياری نيو چې هدف يې د اسلامي دولت د واکمنۍ د خاورې ته نږدې د نصيري رژيم ټولې نقطې له منځه وړلو کومې چې په کلونو د مرتدو صحواتو د محاصرو لاندې و، غزا پیل شوه چې په کې د اولسمې فرقې درې نویمې لوا او التبقا هوایي ډګر چې په رقه ولایت کې دی او فوج یو سل او شپېتم په البرکه ولایت کې او کیریس هوایي ډګر چې په حلب ولایت کې شامل و. په پایله کې الله عزوجل په مجاهدینو دغه ټول ځایونه فتح کړل او په زرګونو نصیري فوځیان مردار شول. او تر څنګ یې د وسلې ډېر لوی ګودامونه هم د مجاهدینو په لاس کې پرېوتل. لکن د کویرس بحرا هوایي ډګر کار د مرتدو صحواتو د خیانت له امله سرته ونه رسېد، ځکه هغوی په شمالي ریفت کې خیانت وکړ. نو مجاهدین مجبور شول چې برید کوونکې قوا د مرتدینو ځپلو لپاره واستوي. د دې لویو فتوحاتو نه وروسته په عراق کې ډېر لوی. کامیابۍ او فتوحات راغلل او هم د خلافت د راګرځېدو مرحله سر ته ورسېده. په همدغه وخت کې د مشرکینو او ګوډاګیانو سره د جنګ یوه نوې مرحله په افق راښکاره شوه چې سرخط یې نړیواله صلیبي جګړه وه. مشري یې د امریکا په غاړه وه او ایران او د هر ډول او رنګ مرتدین ورسره مرستندوی وو. نو د امیرالمؤمنین امر راغی چې شیخ عمر دې د عراق ولایتونو ته منتقل شي چېرته چې یو لوی قومندان په شهادت د لاسه وتلی و چې شیخ بلاوي تقبله الله نومېده. نو شیخ عمر په ډېره ښه توګه د هغه ځای ونیو. د عراق په ټولو ولایتونو کې یې جګړې تنظیم کړې او د روافضو او صحواتو او پېشمرګانو سره یې جنګونه راغلل. شیخ عمر د دیوان الجند امیر او په عراقي ولایتونو کې د خلافت د فوځ مشر و. هغه په همدغه حالت پاتې و تر دې چې مرګ ورته د جنګ په هغه ساحو کې راغی چې د ده ورسره مینه او پرې عشق. الله دې بدل پاتې جنتونو کې قبول کړي. Подружаем знамя черное в сердцах. Скоро, очень скоро, кровь польется морем, Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умы львы проснулись и мечи взмахнули, Делая общину с каждым днем смелей. Слушай, кафир, мерзкий, вовсе ты не дерзкий, и твой звонкий гонор в голосе угас. Халифат построен, Ваши все богатства не спасут от рабства перед умой храбрых доблестных сынов. Скоро, очень скоро кровь польется морем, Кафирские глотки дрогнут от ножей, Умы львы проснулись и мечи взмахнули. د شیخ عمر تقبله الله وصیت دا زما وصیت دی که امکان وي هیله ده چې عملي شي لومړی وصیت زه هغه ټولو مجاهدینو ته وایم کوم چې زما د مشرۍ لاندې وو زه د الله په نوم ستاسو نه غوښتنه کوم چې که چېرته زما نه په تکلیف شوي یاستئ نو ما ته معافي وکړئ او ما درته په هغه څه کې معافي کړي چې زما شخصي وو زه تاسو ته وصیت کوم چې د الله نه ډېره بخښنه غواړئ او همېشه توبه وباسئ. دويم وصیت، تاسو هجرت او جهاد مه پرېږدئ، ځکه په دې کې زموږ د ځانونو لپاره کامیابي او د الله تعالی د دین مرسته او نصرت دی ان شاء الله. دریم وصیت، هغو ټولو امیرانو ته چې زما دغه وصیت ورته ورسي، ځانګړی وصیت کوم د دې نه ځان وساتئ چې تاسو ځان ته ملګري او مرستندویان د هغوی د اصل په بنیاد ونیسئ، بلکې ملګري او مرستندویان ځان ته د تقوا او ښه مسؤلیت ادا کولو په بنیاد ونیسئ. څلورم وصیت، دغه سپکه دنیا او کم قیمته مالونه یې پرېږدئ، یاد ولرئ چې ستاسو څخه به د هغه ټولو مالونو پوښتنه کېږي چې ستاسو په لاسونو کې دي. زه درته دغه حدیث در یادوم چې فرمایي، که تاسو په الله تعالی حق توکل وکړ، نو داسې رزق به درته درکوي لکه د مرغانو ته یې چې ورکوي، نو تاسو خپل وختونه د دنیا په لټ کې مه ضایع کوئ. پنځم وصیت. ای امیرالمؤمنین حفظک الله! الله نه سوال کوم چې ستا په عمر کې برکت واچوي، تر څو ستا نه هغه مؤمنان راچاپېر شي چې کمزوري، وږي او په ځمکه کې خواره واره دي. د الله تعالی نه سوال کوم چې ستا په لاس د حرمینو خاوره او بیت المقدس فتحه کړي، ستا نه مې دا غوښتنه ده چې ما ته معافي وکړه. چېرته مې ستا د کوم امر خلاف کړی وي یا مې د هغې د عملي کولو توان نه وي لرلی او ما ته د هغې مالونو په اړه معافي وکړه چې ما په جهادي کار لګولي وي او ستا نه په کې په نظر اخیستو نه یم توانېدلی اګر چې ما به په خپله رایه ډېر کم مالونه لګولي وي انشاالله ای امیرالمؤمنین مهاجرین به ستا سره تر هغې پاتې وي تر څو چې ته په حق ولاړ وې او د الله سره وې زه ستا نه غوښتنه کوم چې د مهاجرینو چارې په خپله څاره د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو له دغه غازیانو سره خبرې کوو له دوی څخه د یو سره خبرې کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه یې وروره ښې جوړې په خیر یې الحمدلله شما خوب هستې بخیر الحمدلله الله فضل دی وروره که په لومړیو کښې را ته دا ووایي چې تاسو د پچیر د عملیاتو څخه خبر شوې دی تعرض څخه خبر شوې څه احساس هم کوو والا مې حقیقت برد بگم زمانی که ما از عملیات پچیر خبر شدم قوي شوي یم الحمدلله. الحمدلله بیا چې کله ملګرو ته تعرض وکړ او دلته پچیر فتح شو الحمدلله او مجاهدین فاتحین ننوتل پچیر ته هغه مغرورې ککرۍ را ونړولې نو بیا کفري او طاغوتي رسنیو دا غلباله ګډه کړه چې هله دلته دوی ماشومان ووژل او زنانه او بېعزتیانې وکړې نو دې په اړه تاسو اورېدونکو ته څه وایي پیام ما برای این یا ای است که وقتی که اینجا خلافت اسلامی آمد حاکم شد و الحمد لله ای رسانههای کفری که امروز در مقابل اسلام و امت اسلامی توطیههای مختلف نشر میکنه پیامم برشان ای است که راه ما منهج ما روش ما هر قدم ما در مطابق قرآن و سنت است در روشنایی دین اسلام است الحمدلله اینجا همه مجاهدین که آمدن همش علما هستند همش تحصیل یافته هستند کسایی نیست که مثلا بس هم صحیح نه وی کړه دیگه ای اگر نصرت الله بود که بر مجاهدین برشان دا بر مجاهدین تا باندې جنګ حالت کې تا کوم داسې د الله نصرتونه دې ولیدل چې ته په دې باندې قانع شو زړه ته دا یقین له کشو چې دا د الله رب العزت نصرت او بل څه ما از وقتی که در خلافت آمدیم اینجا هستم مختلف نصرت های الله را در اینجا دیدم و یگانه حالت یک بسیار عجیب بود ای بود که وقت بعد از ختم حاکمیت خلافت اسلامی در منطقه پچیراگام بعد از این کفار حملات هوایی خود شروع کردن و درون بود و جت بود و مختلف تیارا بود در این حالت الله ایت یک هوایی را آورد ایت یک ابر آورد ایت یک حالات و شمال و حالات آورد که مجاهدین در ایت حالت بسیار خوشحال شدند قانون الله قیام میکنه او باغی است و مواجب القتل است و پیام ما برشان ای است که نه خود خراب کنه نه ما مالتان بیای به خلافت اسلامی تسلیم شوی در امن هستی و از ارتداد و بغاوتتان توبه کنی و دین الله دین امن است دین عدالت است و اینجا مجاهدین خلافت از او جهلا و صفحا نیستن که بالای کسی بدون اینجا الحمدلله امرا است هر قدم مجاهدین زیر کنترول هستند الحمدلله بالای هیچ کس ظلم نمیشه پیامبرشان ای است که بیایید توبه کنید از ارتداد و بغاوتتان به الله به دین الله تسلیم شوی به الله و رسولش تسلیم شوی پیام ما بر از کسایی که توکل خدا نه به روسیه و ایران و اوباما و دیگر مرتدین دیگر امپراتوری های کفری کردین بدانند که ما همان کسانانی هستیم که توکل ما را به الله کردیم و الله حافظ ناصر ما در هر حالت در هر صحنه در هر جای و مکان است و ای کفار پیام ای است برشان که شما برای ای تیاره و درون و جیت و هلیکوپتر و به ای قسم تیارهتان ننازه و این غلامای یهود نصارا و با ما ای است که هرچه که شما کفار جمع شوه مقابل الله الله و رسولش پلانها بگیره الله پلانهایتان نابود میکنه و الله وعده کرد از بر هایش که ان الارض یرثها عبادی الصالحون امان بنده های ما که صالح و نیکوکار و ثابت قدم و مجاهد هستند در راه ما میراث زمین برای امان است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوی په هره برخه کې ځانګړې وړتیاوې لري. د خلافت اسلامي په منهج کې د ژبې، د قوم، د سمت دا دا تعصبات نه شته، لله الحمد د دغه تعصباتو نه پاک صف دی. دغه هغه څوک چې مسلمان دی او په ټوله نړۍ د نبوي منهج د د خورېدو پیرو دی، هغه دغه لیکو ته راغلی دی او په دغه لیکو کې د ټول خپل ځان، مال، وخت هر څه یې قرباني کړي دي. یو ژوندی مثال چې دغلته څوک دي د خلافت په لیکو کښې جنګېږي لله الحمد مونږ هره برخه کښې خبرې کړې دي چې دوی په مختلفو برخو کښې ماسټریانې لري، دوکتوراوې لري، لله الحمد همغه خلک دلته په دې لیکو کښې جنګېږي. د خلافت په لیکو کښې چې څوک جنګېږي دغه دا هغه زمري دي چې دوی په بصیرت راغلي، دوی په علمیت راغلي، دوی په داسې داسې حیثیت راغلي دي چې ته د الله جل جلاله د قرآن د حاکمیت هغه ارزښت ورته معلوم دی دغه ملګری چې دی په انجینرنګ کې ماسټري کړې ده نو دی تاسو ته خپل پیغام وړاندې کوي دی راغلی دی او د خلافت په لومړي صف کې د د د تواغیتو او د د د ایسا او د سي آی د جاسوسانو په مقابله کښې ولاړ دی لله الحمد چې همدغه زمري به د خلافت د د د د د منهاج پیرو به وي او دا د الله تعالی جل جلاله نظام په ټوله نړۍ حاکموي First of all, I congratulate all the whole Muslim Ummah on this great victory. which has pleased the hearts of all Muslim Ummah and give a great uh, and strong message to kuffar and disbelievers that we, uh, we won't let you live in peace. Secondly, we pray to Allah, may Allah accept our shuhada and give them highest ranks in Jannah. Kuffar and disbelievers, this is a great message for you. You have killed our brothers, or sisters, or scholars in whole world. In Iraq, Sham, in Afghanistan, in Pakistan, Palestine, and in, in other world. Now it's your turn. We won't let you live in peace. We will cut your throat by these knives. We'll enter your homes and we'll take the revenge of our brothers and our sisters and our scholars like we did in Europe, like we did in Brussels, like we are doing here in Afghanistan and Khorasan. Secondly, we place all the degrees of doctorate or engineering on our foot. Anything which comes in the way of Allah will put it on our feet and my brothers who are living in uh, Darul Kufr, I, it's my humble request that remind the wording of Sheikh Adnani Hafizahullah that do anything if you consider Abu Bakr al-Baghdadi Hafizahullah as your Khalifa. And if, if your heart beats with Dawlatul Islamia, then do anything and destroy Kufar, Cut their throats, hit them by a car, do anything, even punch them. If you can't even do it, then spit on their face. But destroy them and give them a strong message that you can't leave, leave them in peace. چې له پېړیو راهیسې د جهالت، کرکې، ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل، اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی، لکه د ورونو په یوه ټغر راټول دي او د تور توغ رپرپا ته د ارام ساه اخلي. هو! همدا د اسلامي خلافت شاه زلمي وو چې د شرکیاتو، بدعاتو، خرافاتو بوت یې راړنګ او د بنګال د جادوګرو جادو یې مات رامات کړ. د دې سرښندونکو اتلانو داستونو ششنار او د کونجل شرنګار په قفقاز کښې هم واورېدل شو او د عمر شېشاني لارويانو په دې هيبتي غرونو کښې انقلابونه را وپنځول او روسي تزار ته د ډار په خونړي طوفان بدل شول. که عرب شهسواران یې خپل اسونه په دجله او فرات وبوي، نو ژر ده چې خراساني غازیان به یې ان شاءالله خپل اسونه له یوه لورې د هند په ګنګا او جمنا اوبه کړي او بل لور به د امو په سیند اوبه وڅښي او دا بری من کاروان به د القدس په لور ګړندي ګامونه واخلي، بإذن الله. نه معلوم دی او نه شته دی بغیر د الله د کتاب نه او د پیغمبر علیه السلام د سنت نه دې نه علاوه چې کوم دی بل شي باندې امن نه راځي لکه مونږ او تاسو چې لږ سوچ وکړو صحابو په دور کښې ډېر جنګونه او ډېر اختلافات وو اول خو چې کله هغوی قرآن ته تسلیم شو قرآن طرف ته توجه وکړه او د محمد صلی الله وسلم حدیث او سنتو طرف ته توجه وکړه نو بیا هغوی هغه جنګونه او اختلافات ټول ختم شو نو ان شاء الله قرآن او په سنت باندې امن او خوشحالي او اتفاق په دې راځي نو ان شاء الله. جزاک الله السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. ملګری تاسو خپل نوم راته واخلئ او بیا دا ووایئ چې په دنیا کې نړۍ کې څنګه امن راتلی شي اسم مکس جمیل است در دنیا زمان امن میآید که دین الله متعال حاکم شد و دین خود ساخته و طاغوت از بین بره دین الله که حاکم شد امن خودش میآید به وجود میآید جزاک الله بارک الله سلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور که تاسې اول خپل نوم راته واخلئ او بیا راته ووایئ چې ستاسې په نظر په دې دنیا کې او نړۍ کې امن څنګه راتلی شي؟ زما نوم بخارید دی او امن چې دنیا کې راځي نو د دې یوازینی سبب او علت همدا دی چې سړی شرعي قانون او څومره قوانین چې شرعي دي باید چې شریعت صحیح طریقې سره ومني سلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ملګرو تاسو خپل نوم واخلئ راته او تاسو راته ووایئ چې ستاسو په نظر به ټوله دنیا څه ډول راشي؟ میرا نام عبدالرحمن هې اور دنیا مې امن قرآن اور حدیث هې اور الله تعالی کې شریعت کو نافذ کرنې سې او قرآن کریم کښې الله جل جلاله مونږ ته دا خبره کړې ده چې دین اسلام چې کوم دی دا د امن او د سکون دین دی او په دې کښې چې کوم دی نو هر چا ته چې کوم دی نو امن او سکون دی د دې نه ما سوا څومره وضعي مسئلې چې دي څومره وضعي قوانین چې دي په هغه کښې امن او سکون نشته او دین اسلام دې کښې که کافر کافر دی او هغه بیا ذمي شي او د دې اسلام د سوري د لاندې وخت تېروي نو هغه ته هم په کې مکمل چې کوم دی نو امن او سکون ملاوېږي او مسلمانانو ته خو خود خود چونکې دین اسلام چې کوم دی نو دا په اجتماعیت او په وحدت باندې چې کوم دی نو منځ ته را ځي خلافت اسلامي ټولې دنیا ته چې کوم دی نو د وحدت او د اجتماعیت اعلان کړی او ټولې دنیا ته یې دا خبره کړې ده چې تاسو چې کومه دی نو را یو شئ د اسلام هغه اصول ومنئ، مسلمانان شئ، که نه مسلمانان کېږئ، لکه دا پیغمبر پاک علیه صلات و سلام او صحابه کرامو د هغوی طریقه دا وه، د اسلام هغه طریقه دا ده، د قرآن او سنت طریقه دا ده چې دا به چې کومه دی کافر به چې کوم دی نو د هغه نه به د اسلام مطالبه کېږي، که چېرته ایمان او اسلام نه قبلوي نو بیا به چې کوم دی نو جزیه ورکوي او که جزیه دوی ورکوي نو یقینا چې بیا د جزیې یوه لاره ده چې دا به چې کوم دی نو د دین سره به مسلمانان جنګ کوي او د جنګ له لارې به چې کوم دی نو مطلب دا دی چې دا اسلام په دنیا کښې غالبه کوي چې دې ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن او سکون میلاو شي او وحشیت او او دا بربریت چې کوم دی او ظلم دا په دنیا کښې ختم شي او اسلام غالب شي او ټول دینونه چې کوم دی نو دا مغلوب شي یوازې اسلام چې کومه ده نو دا د امن لار ده یقیني خبره ده قرآن او حدیث داسې وایي چې اسلام چې کوم دی نو دا د امن او د سکون لاره ده په اخیر چې کومه دې ټلافت مسلمانانو ته دا خبره کړې ده چې تاسو چې کومه ده نو رایو شئ او اسلام چې کوم ده نو غالبه کړي او نور ټول دینونه چې څه څومره دي دا چې مغلوبه شي انشاءالله په ټوله دنیا کې به امن او سکون را شي انشاءالله او ثبات به را شي او مسلمانان او ټول انسانان او مخلوقات به چې کوم ده د امن او د سکون پېش کړه چې د قرآن او حدیث په حاکمیت او د الله تعالی د نظام په حاکمیت سره امن په نړۍ کښې راتلی شي. نو هغه څوک چې د امن دعوې کوي او وايي چې مونږ په نړۍ کښې امن راولو نو مونږ ورته دغه نسخه وړاندې کوو چې د الله دین، د الله نظام په نړۍ حاکم شي نو ان شاء الله په ټوله نړۍ کښې به امن راشي او ټوله نړۍ به د امن او سکون ساه واخلي. تر بیا د الله په امان. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د نن شپې نشرات چې تاسې واورېدل تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.